تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د اونۍ تحلیل خبرونه هم وړاندې کیږي سهل بن حنیف له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې په رښتینې زړه له الله جل جلاله څخه د شهادت مرګ وغواړي نوموړی کس به الله جل جلاله د شهیدانو مقام ته ورسوي که څه هم پر خپل بستر مړ سي وینا پرې کړې شوې ده لکه لکه ګلونه دي وینا پرې کړې شوې ده لکه لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو نن د پنجشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې درلسمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له شپږ ویشتمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خبرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د پنجشیر ولایت په پریان او ابشار کې درې پوستې پتحه دوه رینجر ویجاړ یوویشت تنه عسکر مړه او ټپیان شول د غور ولایت په چارسده کې لس تنه مزدور اربکیان ژوندي ونیول شول د هلمند ولایت په نادعلي کې په پوسته د برید له امله پنځه تنه مزدور عسکر وویشتل شول د پروان ولایت په سالنګ کې جګړه روانه ده د کابل مزار لار په ټولیزه توګه بنده شوه شمدي د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شمدي د هر یو دښمن د کابل په کمپنۍ سیمه کې د دشمن د سفریق قطعې په کنډک فدایي برید لسګونه عسکر مړه او ټپیان کړل د الخندق عملیاتو په ترڅ کې نن سهار وختي د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د کابل ادارې د استخباراتي ارګان اړوند د سفریق په نامه وحشي قطعې پر کنډک د موټر بم په وسیله فدایي برید ترسره سو برید د قهرمان استشهادي مجاهد احمد غزنوي لخوا له درنو منفجره موادو څخه د ډک موټر په مټ تر سره سو په حمله کې د صفر یک د کنډک ګڼ شمېر وسایط له منځه تللي او د ابتدایي معلوماتو په اساس لسګونه عسکر یې وژل سوي او ټپیان دي دغو وحشي عسکرو به له دې ځای څخه هره شپه د لوګر او میدان وردګو ولایتونو په لور د چاپو په نیت قطارونه لیږل چې د خلکو کورونه مساجد او مدارس به یې ویجاړول او فوق العاده وحشت به یې کاوه نن د دې قطعې مهمه هسته د مجاهدینو تر برید لاندې ونیول سوه چې ګڼ شمېر افراد د خپلو شومو کړنو په سزا ورسېدل بلخوا د شپې دوه بجې د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د دراني په سیمه کې هم د صفر یک په نوم د قطعې پر قطار د موټر بم په وسیله فدایي برید ترسره سوی دی لومړني معلومات ښیي چې په دې برید کې هم ګڼ شمېر د صفرې قطعې عسکر وژل سوي او ټپیان دي چې نور معلومات به یې وروسته خپاره سي مجاهدین به د دې منحوس بانډ په وړاندې نور هم خورا جدي ګامونه پورته کړي او له یادو وحشانو څخه به هیوادوال په امن کې کړي ان شاء الله تعالی وسلام د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی ذبیح الله مجاهد اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې د پنجشیر ولایت پریان او ابشار ولسوالیو کې د دښمن په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د بریدونو په جریان کې د دښمن یوه پوسته په پریان او دوې نورې د ابشار ولسوالۍ په دره عبدالله خیلو سیمو کې په بشپړه توګه فتح شوې. دغه راز اته تن عسکر ووژل شول او دیارلس تنه نور ټپیان شول. په نښتو کې د دښمن دوه رادې رینجر موټر ویجاړ شول او ډېر اندازه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل. د غور ولایت د چارسدې ولسوالۍ اړوند د پابیشه په سیمه کې لس تنه مزدور اربکیان د کمین په ترڅ کې ژوندي ونیول شول او قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د نورزو د کلي په سیمه کې بیګا شپه دوه نیمې بجې د مزدور اردو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د ژړپل په سیمه کې بیګا شپه دوولس نیمې بجې د مزدوري اردوک په پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی رسېدلی. همداراز په یاده سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن په هغه عملیاتي قوه چې درې ورځې وړاندې سیمې ته د یرغلګرو د هوایي ملاتړ په مټ راغلې وه وسله وال بریدونه ترسره شول د بریدونو په مهال څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول او یوه شوبله د خښکلای شوي ماین ښکار شوه وروسته دښمن له سیمې نه د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړ په پرونۍ جګړه کې هم دوه تنه مجاهدین د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل د غزني ولایت مقور ولسوالۍ اړوند عالمخېلو سیمه کې د مزدور عسکرو او شریر اربکیانو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د بریدونو په لړ کې د پوستو دوه برجونه ویجاړ او څلور تن عسکر ووژل شول یو شمیر نور ټپیان دي په نښتو کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید او یو بل ژوبل دی او دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ اړوند شمسخیلو سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د معلومات له مخې په دغه برید کې یو تن عسکر ووژل شو. دغه راز تېره شپه نه بجې د نوموړي ولایت مرکز مهترلام مربوط بدیاباد سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ. خبر وايي د یاد برید په پایله کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ یو تن عسکر قتل او درې تنه نور ټپیان شول. د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ اړوند د تودنک په سیمه کې بیګا مخستن د دښمن الوتکو د ملکي خلکو په کورونو بمبار کړی چې له امله یو سرای په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې شوی او پکې ګڼ شمېر څاروي شمسي هیندارې او د کور ټول قیمتي توکي له منځه تللي دي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د دښمن له لوري یوه دیني مدرسه او ابتدایه ښوونځی هم بمبار او له خاورو سره خاورې شوي وو په دې وروستیو کې یرغلګرو هوایي بریدونو ته زور ورکړی چې له امله یې ملکي خلکو ته د سر او مال دروند زیان اوښتی د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند نکړخېلو سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي مزدور عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې د خبر په اساس ګډو وحشي عسکرو د کورونو دروازې په بمونو والوزولې کورونه یې تلاشي کړل خلک یې ووهل او شتمنۍ ورڅخه لوټ کړې دغه راز ګډ دښمن د خپلو وحشتونو په دوام کې یو کور د بمونو په وسیله په بشپړه توګه ویجاړ کړ مجاهدینو برید وکړ چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی په خبر کې ویل شوي چې وحشي دښمن په سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو د توپونو او هوانونو ډزې وکړې چې له امله یې د خلکو ګڼ کورونه زیانمن شول بلخوا د یاد ولایت خاص بلخ ولسوالۍ مربوط تاڼۍ سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د خبر په اساس په دغه برید کې دوه تن اربکیان مرګونې ټپیان شول. د پکتیکا ولایت مټاخان ولسوالۍ اړوند کرمو سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلومات لمخې د برید په پایله کې یو تن اربکی ووژل شو او درې تنه نور ټپیان شول. همداراز د سروزې ولسوالۍ اړوند سروزې کلي ته نږدې د شریر اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د خبر په اساس په دغه برید کې دوه تن اربکیان ووژل شول د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ اړوند انچګل سیمه کې په تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې دوه تن عسکر ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول د وژل شوي عسکرو جسدونه لا هم د چاودنې په ځای کې پراته دي دغه راز پرون سهار مهال د یاد ولایت د انګام ولسوالۍ اړوند کنټو په نوم بیس باندې د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ چې له امله یې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېرې لا نه دی روښانه شوی په اربکي کې قومندان محمد نبي د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې نوموړی له یو بل ساتونکي سره مرګونی ژوبل شو او یو تن ساتونکی یې ووژل شو او وروسته خبر ده چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند چوڼۍ سیمه کې د مزدور عسکرو په هغه قوات چې هڅه یې کوله په سیمه کې پوستې جوړې کړي د اسلامي امارت مجاهدینو د لیزر په مټ بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس په دغه برید کې دوه تنه کمانډو عسکر ووژل شول د ګوډاګي ادارې عسکرو پر ځای د دې چې د امریکایي اشغالګرو په دفاع کې ووژل شي راشي د دې هواد د اصل بچانو ترڅنګ ودرېږي او د خپل توپکونو شپېلې د وحشي سلیبیانو سرونو ته برابر کړي د بشر اساسي حقوقو ته درناوی او د ښې حکومتدارۍ توان نه لري خلکو ته خدمات پرمختیایي پروژې عدالت او امنیت نشي وړاندې کولای او لنډه دا چې دا توان نه لري چې د یو هیواد اداره او سیاسي رهبري په غاړه واخلي خو اسلامي امارت لکه څنګه چې د حکمرانۍ په تیره دوره کې یې له ټولو ستونزو تپل شویو جګړو نړیوالو بندیزونو او قسمه قسم خنډونو سره سره یو سولهییز او عادلانه نظام رامنځته کړی و، اوس یې هم د خپل واک په ساحو کې چې د افغانستان د جغرافیې اویا فیصده اراضي تشکیلوي، د حکومتدارۍ پر اصولو برابر اسلامي عادلانه نظام رامنځته کړی دی. دا چې د اسلامي امارت تر تسلط لاندې سیمو کې سوله ییز عادلانه حکومت واک چلوي یوازې زموږ ادعا نه ده بلکې په دې وروستیو کې یو شمېر غربي مطبوعات او تحقیقاتي ادارې هم د خپلو څېړنو په پایله کې دې نتیجې ته رسېدلي چې په دې برخه کې حقایق تسلیم کړي او واقعیتونو ته انعکاس ورکړي د دوه زره اتلسم میلادي کال د جون د میاشتې پر یوویشتمه نېټه د امریکا مشهورې ورځپاڼې واشنګټن پوسټ یو راپور نشر کړ چې پکې راغلي وو طالبانو د حکومتدارۍ یو مناسب نظام ایجاد کړی دی او د روغتیا، معارف، قضایي محاکمو او مالي چارو لپاره یې فعال کمیسیونونه جوړ کړي دي. یاد راپور زیاتوي چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو حکومت کوي. د حکومتدارۍ په چارو کې سخت محتاط دي او غواړي چې د خلکو زړونه وګټي طالبان کوشش کوي چې د زور او جبر پر ځای خلکو ته خدمات برابر کړي او داسې ښکاري چې د آینده حکومت لپاره ځان چمتو کوي همداشان یوې غربي څېړنیزې ادارې چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د انکشافي چارو په اړه پلټنې کوي هم د اسلامي امارت د انتظامي امورو خصوصا معارف په اړه یې پلټنه کړې په یو مفصل راپور کې یې خپره کړې ده. دا راپور چې له یو سلو شپېته کسانو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی ده د اسلامي امارت تر واک لاندې ساحه کې یې د تعلیم، روغتیا او نورې انکشافي چارې بریالۍ بللي دي. دا او دې ته ورته رابرسېره کېدونکي حقایق ثابتوي چې اسلامي امارت د دښمنانو د تبلیغاتو خلاف یو عادلانه او د خپلو هېوادوالو هوساینې، پرمختګ او کامیابۍ ته ژمن اسلامي خوځښت دی چې د یو منسجم حکومتي سیستم په حیث فعالیت کوي. دا خوځښت د خپل ولس له منځه راپورته شوی د هېواد په سطحه د بل هر سیاسي جریان په نسبت په ولس کې ژورې ریښې لري او د ولس په دردونو، ستونزو او ارمانونو تر هر چا ښه پوهېږي. د نړۍ خلک او حکومتونه باید اسلامي امارت ته د کومې معمولي، بې ملاتړه او باغي ډلې په نظر ونه ګوري. اسلامي امارت کوم په اصطلاح زیر زمین، انډرلاین، جنګي سازمان نه دی. بلکې یو بشپړ حکومتي نظام دی چې د افغان ولس بې کچې ملاتړ او په سیمه ییزه کچه سیاسي وجاهت او اعتبار له ځان سره لري امریکایي چارواکي او د اشغال نور ګډونوال نور باید له دې مغالطې او ځان دوکه کولو څخه راووځي دی اونۍ تحلیل مدام پاتر د وینځلو د شریعت غږ رادیو د تحلیل خبرونه ډیرو درنو او معززو اوریدونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوشاله یو چې نن یو ځل بیا زه او زما محترم همکار ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو او د نن ورځې د اونۍ تحلیل کوم موضوع چې ده هغه ستاسو په وړاندې ږدو بلې محترم قدرمن ایمل صاحب زم په خپل ارسه خپل درنو قدرمنو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم زموږ تاسو د دې ونې موضوع د ګډاګي ادارې داخلي اختلافات او د قدرت او د شخصي منافعو په سر د هغوی کشمکش دی موږ تاسو وینو چې د ګوډاګي ادارې ډېری چارواکي خپل منځونو کې حتی د دوی خپل مشر سره کله جوړ وي کله خفوي کله اختلافات دې حالت ورسیږي چې ځینې چارواکي له هواده وشړل شي تبعید کړل شي کله کله دغه اختلافات دې حالت راشي چې یو بل باندې دوسیه او راو باسي او دغه دوسیه خلکو ته وړاندې کې چې دا په فلاني جرمونو تورن دي فلاني جرمونو باندې تورن دي او بیا یو څو ورځې نه وی لا تیر شوی چې هغه بیرته راغون شو د شخصي منافع باندې هغه دوباره یو ځای کیږي دا چې دا چارواکي ولې او د کوم هدف لپاره خپل منځونو کې دا اختلافات پالي او ولې بیا دوباره یو ځای کیږي دغه عواملو باره کې به خپل درنو اوردونکو ته معلومات وړاندې کوم او رښتیا حکمل صاحب لکه تاسو اشاره ورته کړه د کابل رژیم د کوم چې ځانونو ته چارواکي وایي واکمن وایي د دوی ترمنځ تربګنۍ دې حد ته رسېدلي چې اوس د ماشومانو هم د خندا وړ دي اصلا خبره دا ده چې دغه کومه ګډوله او کوم اچار چې دی کابل کې د عین او غین د رژیم په نامه باندې جوړ ده او تهداب او هغه اساس د امریکا د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر جان کیری کیخود دا هغه کسان پکې راټول کړل راغونډ کړل چې هغوی د افغانانو په منځ کې په فساد نارواو زیاتیو تیریو قتلونو او راز راز نارواو باندې هغوی تورن او د هغوی هیڅ داسې یو کردار نه وو چې هغه د افغانانو د خوښۍ د ډډ او د اطمینان وړو نو دغه خلک ټول را ټول کړل یو یو ګډولا یو اچار تر نه جوړ ک یعنی هدف دی امریکایانو په دې کې دا و چې دا خلک چې دی هیڅ هدف بل نه لري دوی کوم دوی افغاني ضمیر تر پخو لاندې کړی دا دوی هغه افغاني هویت پلورلی دا د دغه په وجود کې امریکایان دوی دلته هغه خپل د تیری اشغال او د ښکیلاګرو سیاستونو د د ترویج او د د ترویج او او ټینګښ لپاره دوی د دغو خلکو نه ښه استفاده کولی شي موږ ولیدل چې کله دا خلک قدرت ته نږدې 15 کاله مخکې ورسېدل نو د دوی په اولنۍ ونی همدغه کارګردګي و چې دوی له امریکایانو سره یو امنیتي تړون یعنی د افغانستان د پلورلو معامله سره د سخت او لاسلیک کړل او په عین حال کې امریکایانو ته یو قضایي مسؤلیت هم ورک په دې معنی چې که امریکایان دلته هر جرم او جنایت کوي دلته دوی د افغانانو ته جوابګوی نه دي که په مقابل کې که افغانان د امریکایانو په مقابل کې کوم اقدام کوي نو بیا هغه د محکمې وړم دي هغه نیول کیږي هم او لغونه پرسپال هم کیږي نو د دغه خلکو وجود راوستل د هندغه اهداف لپاره وو چې امریکایان خپل هغه ناولی او کرغړن اهداف او هیلې چې دوی دي د دوی په وجود کې خه هغه تر سره کولای شي نو د دغه خلکو نه تابل نه کتا چې اشاره ورته کړله یو ورځ دوی په یو معاملې باندې متفق دي سبب یا مخالف بیا د بل په بل په مقابل کې بیا تر دې حقه چې ورسیږي چې طبيعي دي کې بیا بیرته سره جوړ شي بیرته راولي دغه په مابین کې دومره شعارونه او دومره قصې کړي وي چې زه د فساد مخ نیسم زه او د د د جنگ سالارانو مخ نیسم زه دلته د د مزکو د غاصبینو مخ نیسم په دې باندې یو څو وخت د افغانان تیرویستی وی بیا بیرته همدغه غاصبین همدغه جنگ سالاران په ډیر اعزاز باندې د دو د ولسمشر ماوین ورزی لغنه په تحریک یو ځای راولي دلته استقبال کوي نو دغه مفسد رژیم ده او د مفسد رژیم کې همدغه مفسد چارواکي دي او امریکایان د دوی حمایه کوي او امریکایان د دوی تمویل کوي اصلا که د نظام د جوړښت هدف دا وي چې نظام به خلکو ته خدمت کوي د خلکو مشکلات به ورحلوي خو اوس که موږ د کابل ادارې ته نظر وکړو دوی خپل ټول وخت په دې باندې لګوي چې کله یو یو چا سره جګړه وي کله د بل چا سره جګړه وي خپل داخلي اختلافات وي دا وزیر لري کا دا بل کینوه دا والی لري کا دا بل کینوه بیا هغه لری شوی والی دوباره په ځای کا یو راونی سه زورور چارواکي زندان ته واچوه سوای په عزت باندې بیرته راوباسه همدغه رقم یو زورور چارواکي هغه له هوا د وشړ او سبا په اعزاز باندې بیرته راواله نو د دوی هغه ټول وخت د دوی ټول کاری هغه ټیم ټول په همدې باندې لګیدل دی چې خپل داخلي اختلافات سرته ورسي او همدا رقم په دې باندې خپل منافع ترلاسه کړي او دا د اشغال او استعمار یو نخ هم هم دا ده کله چې استعمارګر اشغالګر یو ملک ته یو سیمه ته ورزي نو د هغې سیمې د هغې ساحې تر ټولو بدترین خلک تر ټولو مجرمین او تر ټولو ظالمان هغه دوی استخداموي تر څو د دغه ظالم په واسطه باندې مظلوم خاموشه کی او بیا چې کله دغه ظالم لږ جرأت کوي نو دغه اشغالګر ورته وایي چې نور خوځېږي به نه ستا د ټول جرمونو دوسیې ما سره پراته دي ستا ټول کارکردګي ما ته معلومه ده که نه خلکو ته دې شرمومه کله چې دغه چارواکي یو د اشغالګرو یو خلاف کار وکړي نو هغه ډاریک هغه ډاریک ټول ولس ته شرمنده کی او سبا چې بیرته دغه اطاعت غاړه کی دغه بیرته راوالی په دې ولس باندې مسلط کی یو تاریخي واقعیا مو کله استعمار په وخت کې د عرب یو ملک نه انګریزان تلل نو اخیری وخت کې چې کوم مال د چارواکي کې نه ول هغه ته ویلې چې ته که غواړې ستا واک او اختیارات هغه دوام ومومي نو د ټولنې تر ټولو ظالم خلک هغه راواخله او هغه استخدام کا یو خو بدای چې ستاد مخالفت نه بد خلک منوي او دویمه خبره دا ده چې دوی به هم ځان ته ګټي هم بتا ته ګټي نو په دې باندې بسته حاکمیت جوړي او عین حال کې دا غوي باندې دوسیام جوړه کا چې کله تانه مخالفت کوي نو هغه دوسیا ورته راوباسه او چې کله تا ستا اطاعت کوي نو ورته وایي چې زما اطاعت کوه غني دوسیا در پسې راو باسم که چېرته موږ د کابل ادارې ته متوجه شو نو د کابل په اداره کې هم ټول همدغه سکار روان دي یو ورځ یو وزیر پسې یو والی پسې یو وکیل پسې یو دوسیا راو باسي چې د په دې دوسیا کې مجرم دی هغه سره کشمکش وي سبا ورځ بیا هغه دوسیا هم ورک شي هر څه ورک شي په خپل منځونو کې سره جوړي نو مقصد دا دی چې دا د اشغالګرو د سیسې دی او دوی دغه مجرمین دغه ظالمان هغه په ملت باندې په ولس باندې تپلي دي او د همدوی په واسطه باندې د ولس غږ خاموش کړی دی د ولس ازادي سلب کړی ده او د ولس منافع تر په خولاندې کړی دی او دلته د اشغال هغه ټول پروسه د اشغال ټول کار د همدی مجرمینو په توسط تر سره کیږي بلې لکه تا چې محترم حکمل صاحب ویلې اوس دغه کوم خلک چې اوس د کابل ادارې پر اس کې واقع دي په افغانستان کې ټول هوایي بمبارۍ چې دي د موږ د ولس په مقابل کې د موږ د پرګنو په مقابل کې دا ټول امریکایان ترسره کوي دغه د موږ وجونګړې کورانې د موږ کورونه کړنګي او چاپی غورځي دا د تاسو ټول امریکایان ولاړي خو موږ وینو هر ورځ چې د موږ لسګونه هوادوال شهیدانېږي زخمیانېږي لکورونه دربدر کیږي او لسګونه کورونه یې ورانېږي بمونه ترنه چارپیریږي بیا هغه الوزول کیږي له هوا نه په هغو باندې ډرون بریدونه کیږي خو په دې ټولو باندې د کابل رژیم دغه مجرم چارواکي خاموشي څرګندوي اول خو دې کوشش کوي چې ووایي چې دا کار نه ده سوی دا تبلیغات بیا چې کله دا ثابت شي چې ټول دا کار کړي مستند خبرې بیا دوی وایي چې دلته خو وسلوال پټو طالبان پټو مجاهدین پټو بیا چې دغه ولس خلک پریادو کې چې او خلکو او مطبوعات او بشري ټولنو راشي وګوري دلته هیڅوک نه وو دلته موږ د اطفال وګورئ د سپینګیري وګورئ د ښځې وګورئ ماشومان وګورئ بیا لغنه وروسته دغه اجیر دولت بیا وایي چې و دلته طالبانو دغه کور نه سپر کار اخیستی بیا چې هغه هم تردید چې هغه هم ونسي بیا وایي دا کار موږ کړی وو یعنی کار کړی امریکایانو یې خدای په ځان باندې تپي یعنی لیدیش که هم لکه تاسو مخکې ویلې چې دوی د خپل جرمونو د پټولو لپاره اشغالګر اندغه شي بې ضمیره او بې بې بې انګیزې او بې تفاوت خلک ټاکي ترڅو دوی هغه خپل خصمانه اهداف هغه د دوی په وجود کې خطر سره کی همدغه که په صراحت وایو جنرال دوستم د زورګونو افغانانو په وینو لاسونه سره وو هم د تیر کمونیستي رژیم په مهال بیا د خپلمنځي جنگونو په مهال بیا د کله چې اسلامي امارت راغی هلته خو لاندغه جنرال دوستم نه امریکایانو دی او قهرمان دی او دی یو د یو اتل په توګه استفاده واخیستله لغونه کار واخیست امکانات په لاس کې ورکړ خو چې کله امریکایان پوه سول چې هغه معمولي چیرته یا سرکشي تر نه کړي یا کوم بل هیواد سره تمایل پیدا کړي بیا هغه دوسیه پسې راوېستي چې هغه د اخلاقی فساد خبره و چې معاینات او دوسیه ټول دوی په بګرام کې دا ټول سپین او راوېستل نو مطلب دا ده چې د دغه خلکو پښتون او د دغه خلکو په په واکمنۍ کې د افغانانو هیڅ خیر نشته د افغانانو نجات د افغانانو فلاح د افغانانو سعادت په دې کې ده چې په هر قیمت وی لدغه خاینینو لدغه مجرمینو نه خپل ځان خپل مقدسات خپل ارزښتونه د ټول تنو خلاص کی او د هغې وازنې لار دا ده افغانان لکه چې عملا له مجاهدینو سره وګپ وګولار دي نور هم د مجاهدینو ملا وتړي او نور هم د مجاهدینو حمایه وکړي مل صاحب دا کومې خبرې چې موږ تاسو ذکر کړې یقینا دا د هر افغان په ذهن او فکر کې موجود دی او هر افغان لدی حالت څخه دردیږي او کړیږي خو مهمه موضوع دا ده چې دغه مسایل زموږ استاد ولست څه پیغام لري زموږ استاد ولست دا پیغام لري دغه چارواکي چې دوی هیڅ کله د ولست په درد باندې نه دردیږي او نه په خوشاله باندې خوشحاليږي د ولست ګټي د ولست خوشحالي د ولست آبادی دوی ته هیڅ قسم اهمیت نه لري او نه دی هم ولست د دوی په پروژو باندې د دوی په خبرو باندې د دوی په شوم پلانونو باندې وګولېږي لکه اوس انتخابات را روان دي همدغه چارواکي به بیا دی ولس ته وایي چې انتخابات وکړي دا وکړي هغه وکړي دا ټول دمغه اشغال پروسې دي او بیا به هم همدغه خلک همدغه ظالمان همدغه مجرمین د همدې اشغالګرو لخوا په دې ولس باندې تپل کیږي نو ولس ته وینا دا ده چې باید ولس د دې ظالمانو د دې مجرمینو په خبرو باندې د دوی په شعارونو باندې کاغه د صلح شعار وي کاغه د امن شعار وي کاغه د آبادی شعار وي نو دغه شعارونه باندې ونه غولېږي بل مهم پیغام هغه عسکرو ته هم دی کوم چې دغه ادارې تر چتر لاندې دوی جنگيږي او د هواد او د مجاهدینو خپل ولس په مقابله کې ولاړ دي نو دوی ته پیغام دا دی چې تاسو په خپل سر سترګو باندې خارجانم ګوري بهرني شغالګرم ګوري په هواد باندې مسلط دي هوادوال وژني په هوادوالو بمباري روانه ده په هوادوالو باندې د غم او د د خفغان شپې ورځې دي نو بیا تاسو څنګه د هغه مجرمینو هدایت لاندې د خپل ولس را جنگيږي چې د هغه ټول ګټي د بهرنیانو پښتون کې نختې دي او د هغه ټول امر او فرمان دا غوینه غسل کیږي هغه صرف د شخصي منافعو د پاره کار کوي نو په همدې وجه باندې دوی دې هم فکر او سوچ څخه کار واخلي او نور دې دغه مجرمینو په هدایت باندې د خپل هوادوالو د وژنې او د مقابلې نه لاس وخت د حیرانتیا خبرو خدا د محترم همکار صاحب چې همدغه مجرم چارواکي د اندا د ولس په مقابل کې ولاړ چارواکي او واکمن چې دوی د کابل په 2 کیلومتري کې هم کوم سلطنه لري نور ولایتونه او لري پرتی سیمه خو څه کوي او دوی په خپل داخل کې هم هغه رقابتونه په منځ کې لري چې د مثال په توګه څو وخت مخکې بلژیک کې غونډه وه د ناتو نو په یوځ د دې چې یا اشرف غنی ورسی یا ډاکټر عبد الله ورسی د افغانستان سازتوب کې دواړه په سیالي کې ورغلل او بیا دوی څنګه وکړل په یوې الوتکه کې کوم لاړل نه یو بیل الوتکه ځان ته نږدې یو میلیون باندې کرایه کړه ابل ځان ته کرایه کړله نو هلته هم بیا همداسې سپک او توهین سول چې د ناټو د غونډې هیڅ یو تشریفاتي هغه ټیم ورته رانغی بلکې د کابل رژیم یو سفارت موټر راغله دوی پکې سپاره کړل نو دغه ناتوانه دغه شړېدلی رژیم بیا اوس ناری وهي چې اسلامي امارات او طالبان د لمک سره صلح او مذاکرات کوي د تاسې د کوم خپل منځي اعتماد د تاسې د کوم قوت د تاسې د کوم یو لاسته راوړنې په اساس باندې اوس تاسې دغه کوم مقاومت چې د اشغالګرو په مقابل کې روان ده او امریکا نږدې د الله تعالی په نصرت باندې بګوندو کړی ده تاسو اوس د دې هڅه کوئ چې لیدنه دوی لاس واخلي او دوی تاسو سره کینی مذاکرات دا, دا کوم عقل او کوم شعور ده آیا تاسو د دې صلاحیت او وک لري چې یو معاملې وکړي د امریکایانو له رضایت پرته له طالبانو سره ایا تاسو د دې صلاحیت او د دې اختیار لري چې وایي طالبانو ته چې امریکایان به په دغمره وخت کې وځي له افغانستانه نو مطلب دا ده چې دغه خلک د سر سترګې خوړلې دي په خپل د مادیاتو په شوق او د امریکانو په غلامۍ کې ډوب دي اوس دوی غواړي چې دغه کوم مقاومت چې روان ده دې ته بین الافغاني رنګ ورکړي او دغه په مابین کې چې کوم هغه اصلي محرک او هغه اصلي عامل چې خارجي اشغال امریکایان دي هغه د افغانانو ذهنیت وباسي او دا ذهنیت ورکړي چې دا جنگ خو د طالبانو د اردو په مابین کې ده د کابل رژیم په مابین کې نو دا خو افغانان دي باید سره کینی په خپل مابین کې دا مشکل حل کړي په داسې حال کې چې دلته زرګونه امریکایان پراته دي دلته د امریکایانو لوی قوت پروت ده ټکنالوژي پرته ده دسیسې پرتې دي او هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي چې هغوی په لنډه موده کې له افغانستان څخه ووځي د یادونې په ډول خپل درنو اوریدونکو ته دا وایي چې لله الحمد اسلامي امارت یو هغه قوت دی چې صرف واحده قومنده ده واحده خبره ده او مجاهدین ټول په اطاعت سره د خپل عمراو خپل کارونه پر مخ بوزي او لله الحمد دغه قوت دی چې هیوادوالو ته به نجات ورکوي د ظالمانو د منګولو او ظالمانو د لاس نه به دغه مظلوم هیوادوال هغه ژغوري او دغه هیوادوالو ته به د سي نظام جوړوي چې په هغه کې د ټول مظلوم هیوادوالو او د ټول مسلمانانو مشکلات حل وي او په هغه کې به هغه د ژوند خوشحالي شریکوي محترم همکار دا چې زموږ تاسو وخت هم دومره پروګرام په همدې ځای کې رانغاړو خپل درنو قدرمنو اوریدونکو څخه